ولی نه راځی په موږ باندې فرشتې او نه را ربنا یا ولی نه وینو موږ خپل رب لرا لقد استكبروا تاکي دې ځان غټ ګڼلې په خپل نفسونو کې واتو تو ون کبیره او دې سرکشي کړي سرکشي لویا پکې څه نږدې شه یوم يرون الملائکتا پاور چوبو ان دې فرشتو لرا لا بشرا نبوي زیره یوم اذن پدا رس کې د فرض مجرمانو ونزل الملائکه او رو بلیګو موږ فرشتو لره تنزیلا پر علی ګلو سرا الملک اختیار به یوم اذن په دا ورځ کې الحق رشیای د پاره د مهربان بادشاہ وکانه یوما علی الکافرین اسیرا او د د پیدا ورځ په کافرانو اسیرا سخته یوم یعز ظالم په دا ورځ چک بلګی ظالم علی یده په دوړو لاسونو خپل باندې یقول وای بظالم او دې شیطان د پر د انسان شرمون کې وقال الرسول وای په پیغمبر یا رب زما رب ان قوم اتخذوا بشک قوم زمانی اولیو دی قران لره ماجورا بیرتا لری پر خودلې شوی مهجورا پر خودلې شوی وکذالکم دارنګ جان لا ګرځولې موږ له کل نبی نه پر د هر یو پیغمبر دشمنان د مجرمینو نو وکفا بربک هادی و نصیرا ولا یاتونک بمثل او راتن کې دی تا تا په یو سوال الا جئناکا بالحق مگر راتل کو مونږ تا ته بالحق په تفسیر په جواب داغي واسن تفسیر او په خصه تفسیر داغي الذين كسان يشرون چې پورته کولی بشي الا وجوههم په خپل مخونو باندې جهنم تا اولائک دا کسان شر ناکار دی مکان نند درجه واضل سبیلا او ډیر خطا او گمراه د لارې ولقد اتینا موسی الكتاب تاخی ور کړی ما موسی علی السلام ته کتاب وجعلنا ما هارون وزیرا او ګرځولې منګه سره دا غنرور دا هارون علی السلام وزیرا معاون فقلنا نوی من اذهبا لار شیدوالا الى القوم الذين قوما کسانو تا کذبوا بیااتنا چاغ دروغ ویلو پایتونو منګه فدمرناهم تدمیرا نو هلاک منګه غیر را په هلاک کولو سره وقوم نوح او قوم د نوح علی السلام من هلاک کړو لمار کلا کذب الرسل چاغه نسبت د دروغ کو پیغمبرانو ته اغرقناهم غرق منګه غیل را فجعلناهم للناس وایا او ګرځول منګه غیل را د پاره د خلق وایا تنخه واعتدنا للظالمین او تیار کړم د پاره د ظالمانو عذابا الیم عذاب درناک وعادن هلاک کړو موږ عادیان و سمود او سمودیان و اصحاب ارض سیکوی والا و قرون او هغه پیړې به نزالک په مند دې کې کثیر ډېر لرا و کلن هر یو د قومونو نا ضربنا له الامثال بیان کړو موږ دا غزه پاره مثال نه و کلن او هر یو تبرنا هلاک کړو موږ تدبیرا په هلاکولو سره ولقد تو علی القريه التي بتاقي راضي د په وایزار او کا کله چې ویني د تعالی رانو ایت تخذونک الا هزوا نن سي د تعالی را مگر پټو کو اوای د احاز الذی باس الله رسولا آیا دا کس دې چې لګل الله استاد ان کا دا قریب دې لا یذلنا عن الہتنا چې اړولې وي موږ لرا د خپل مدرګارانو نه لولا ان صبرنا علیها کنوې منګه کلک پاتې شوی علیها پاغه باندې صبر نه وکړې مونږ پاغه بین یدی رحمتی مخکې د خپل میره بانتیانا وانزلنا من السماء ایمان او را ورو موږ د برنا ما ان طهور او په پاک یو بیا فلام به بیا سکي ها ګرمي دی وشو ولام به ویس کې بیا شي لنحی بی دی رپا چې تازه کوم په دی بو باندې بل دتم میتنا کله او چ ونسقیو او سکو موږ دا وبو په چا خلق نه چې پیدا کړی موږ انعامن ډنګر وانا سیا کثیر او مخلوقات ډیر په مخلوقات ډیرو باندې په خلق ډیرو ولقد صرفنا او تاکي بیان کړی موږ دې راز په مېند دې کې دې لپاره چې پند واخلي فابا اکثرنا انکار کې زیاد خلقونه الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي ولو شئنا الله وک زما خو غشوي ویل باسنا فی کل قريه نذیرا موږ بلې ګلې پار یو کلی کې او د کافر په خلاف د خپل رب ظهیره معاون وما ارسلناک نه دی لګلې مونږ تعالی را پیغمبر مگر مبشرن زیر اور کوونکې و نذیر او ير اور کوونکې قلوا پیغمبر ما اسالکم علیه من اجر نوالم تاسو نه پدې مزدوری الا من شاء لیکن اسو چې خو غشینو ایت تخذ اذن سی لا ربی خپل رب ته سبیل لار وتوکل علی الحي الذي لا يموت ځان اوس پاره په ژوند دی هغه بادشاہ لا يموت چې پاره مرګ ناراضي د چانه غواړه الله نه چا خبردار ذات دی و اذا قیل کل چویل شي لهم دیتا اوس جدو سجده او کې په طرف د مهربان بادشاہ نو وای دی عمر رحمان سو د مهربان بادشاہ ان سجود وای سجده او کوم په طرف دا بادشاہ چې ته حکم کې موږ ته وزاد هم نفورا او زیاته دې لره نفرت تبارک الذی خیر چول ولا غزات چې جعل فی السماء برون جو ګرځول دی په اسمان کې پړاونه وجعل فیها سراجا مخمر منیرا او ګرځولي پدې کې دیوا او سپوږ مې روخانه کوونکی او هو الذی الله غزاد جعل الليل چې ګرځول شپې لرا ورنهار او ورځ لرا خلفتن وز د پاره دا چا اراده چې اراده لري ای ذکر چې نصيحت او پن قبول کی او اراده شکر یا اراده لري د شکر استلو وامن ایمان رولا عمل او عمل نیک فاولائک نو دا کسان یبدل الله بدل وکي الله سیئاتهم گناهونه داغي وحسن پنه کو وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان ومن تاب چا چې توبه وکړه او عمل صالحا او عمل وکړي فإنه يتوب إلى الله متابا بشک دې توبه بس الله تا په توبه وکړو سره والذین بندگان د مهربان بادشاہ کسان دي چې نه حاضرېږي مجالس د شرک ته و اذا مروا کلا چې ګرځي دی تیریږي بالله په هر باطل کار مروا ګرځي تیریږي کرامن په عزت مندای والذین بندگان مهربان بادشاہ کسان دي کله چې پندور کې شي دیتا به آیات رب پایتونو د خپل رب لم یخرو نګرځي دی علیها پاغه ثم کان و عمیانا اولاد دا زموږ د سوګو یو خاله دی وګوره دې چې بیان کې تقریرونه کې زموږ شاګردان اولایک نو دا غزان یو زون الغرفتا دا کسان بدله ورکې شي د بالا خاني بما صبرو په سبب دا چې صبر وکړي و یلقونا او مخامقېږي به دی فیها په دې جنت کې یو بل سره تحیتن په پیشکشو و سلام او په سلامتیا فقط کذبتم تاخی نسبت دروغ کړي تاسو په سو په یکون لزاما نظر دی چې شی په د عذاب لزاما لازم دی پورې جوخ دی پورې سورته شعراء سورت شعرا کې دوه مسلې دي یو مسله نجات المؤمنین دویم هلاک الجاهدین خلاصې د مؤمنانو هلاکت د مجرمانو پاغه دوه واقعات او واقعات د انبیا او د غید قومونو بیانې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام نه مهربان خاص وان ربک بشک رفسا له العزیز الرحیم ذات غالب او مهربان و اذنا دا ربک یار کچ आवाज کو حکم کو سار موسی علیہ السلام ته ان تل قوم الظالمین ورشت قوم ظالمان تا قوم فرعون الایت خون جدی ولی نه یریږي الله نه قال نبی موسی علیہ السلام ای زما رب انی بشک ذا خاف یریګم ایو کذبون دی به زما نسبت درو کی ويزيق صدري او تنگ بشي زما سینا ولا ينطلق لساني نو بچليږي جب زما فارسل الى هارون نو اولېګا هارون عليه السلام ما سره یا اولېګا فرشتہ چاته هارون عليه السلام ته چې ما سمل ګرځاو کی ولهم او د فرعونان علی فما ذنب بوج دے گناہ دے د دې په خیال قال انوي موسی عليه السلام رب السماوات رب د اسماونو د زمکو یو ما بین او ما واچ ما بین درې دوالو کړي ان کنتم موقنین کې تاسو یقین کوونکی قال وی فرعون لمن حوله اچا د چا چا پیر د ندی الا تستمعون تاسو ولې آیات سناوري د دې سړي خبره قال لعلنا خامخا من با تابعداري وکړو ساحرانو امکانو کو چرته هم الغالبون شو د زور ورو فلما ارکل جاء السحرا چرال جادوګر قالو للفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا آیا یقین من لبس اجر وی ان كنا کشو من نحن الغالبی ان د زور ورو قال نبی موسی علیہ السلام او فرعون نعم او فرعون وی فرعون ډیر پیدا کیږي اوس هم د فرعون بچشتا قول کی السحرتو نو پریوتو ساحران ساجدن سجده کون کې الله تا قالو وی آمنا برب العالمین من یقین کړي پر رب د مخلوقات رب موسی چې رب د موسی علی السلام او رب د هارون علی السلام نه قال آمنتم نبی موسی علی السلام تاسو ایمان راوړو لاغه په خبره قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه زما تاسو ته انه بشک د موسی علی السلام د کبیرکم الذی مشر تاسو لري هغه علمکم السرا چې خود له تاسو ته جادو په دې میدان د مناظره کې په قوم د فرعونانو کې او حینا الی موسی الله ما حکم موسی علیہ السلام ته انس چې بودا به عبادی بندگان زما انکم متبعون بشک تاسو پسې بکلی شې دی فارسل فرعون ولغ فرعون فی المدائن په کلو کې جمع کون کې خلق لرا ان هؤلاء بشک دا کسان لشرذمه خامخا ټولګه دی قلیل لګ ار یوی صد دریاب کا تود العظیم په شان د غونډې لوی باندې وازلفنا سم الاخرین بیا نږدې کړم په دا مقام کې رسنی وانجینا موسی نو منګه خلاص ک موسی علی السلام او هغه چې دا غسر اجمعین ټول ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق منګه رسنی ان فی ذلک لایق فذی کې ساز مشان نخیر وما کان اکثر من او نذ زیاد دین ایمان والا وان ربک بشکر رب ساله هو العزیز الرحیم دار غالب او مهربان بادشاہ واتلو علی اولو لا پر خلق باندې خبر د ابراهیم علی السلام قال لی ابیه و قومی ما تعبدون یاد کچ وی د خپل پلار او خپل قوم ته د س عبادت کوي تاسو نو قالو وی د نعبد اصناما منګه عبادت کو د درگاهونو فنزل لها عاقبی نو ګرځو منګه غیته منجوران قال ان موسی علی السلام ابراهيم عليه السلام ورته هل يسمع وازر اياذ او استاد خبره از تدون کله چې ته आवाज کوي او ينفعونكم یاد فیض رسول شي تاسو ته او يزرون یاد تکلیف لري کولې شي تاسو نه او زر او تاسو کا بنا تالی سټو قالو نو وی بل وجدنا بلکې مونږ دې مونږه بانا خپل مشران کذالک هم دارنګي يفعلون دارنګي کار کوي ولا تخزنی یوم یبعثون مرسوا کو مال را پاورز چې پورته کولی به شي دی پاورز چې فایده وونه کې مال او نظامن الا من الله بقلب سلیم مگر آسو چې راتلو کې الله تا پاغزل پاک د شرک نه او نزدې کړي شي جنت للمتقین دې نزدې به جنت د پاره د پرزګارانو ولی گمراو اذا نسویکم کلا چې گمراه کړی کلا چې برابر کړی وي موږ تاسو به رب العالمین در رب د مخلوقات سره وما ازلنا الا المجرمون گمراه کړی موږ لرا مگر مجرمانو نو فما لنا نشتره موږ لرا سو شفارس کوونکی شفارس کی ولا صدیق حمیم انو سو دوست مهربان فلو ان لنا کرتن کشرتوی موږ لرا بیات دنیا تا کرتن بیا تلل دنیا تا فنکون من المؤمنین وبمنګه د یقین کوونکو نا یقینا پدې کې ساج مشان غیر د الله په یوالي وما رستم زکا او سبانم زکا وما کان اکثرهم او ند زیاد دین ایمان وړونکي بشک رب ساده غالب او مهربان بادشاہ بل واقعا کذبت دروغ ویلو نسبت دروغ کړو تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام د لګلو شو انبیا یا کچوی ویغه ته اخوهم یو داغ نوح علی السلام الا تتقون ولنه یریږي د الله نه ویریږي انی بشک از استاد لپاره رسول امین رسول او امین ما ان اجریا فتقوا الله ویریږي د الله نه واتیون زما خبرو من یوما اسالکم نو غالم ساسو نه لې په دې بیان تبلیغ باندې سیوال ان اجري ان دي اجر زما الا على رب العالمين مگر پر رب مخلوقات فاتقوا الله فقلم باندې ولیکه کنه فاتقوا الله ويرګي دا الله نواتعون زما خبرو منه قالو نو دي ان امنو لك تاسو اجازه نه کړې ان امنو لك ايقينكم من صاحب خبره او حالان کې وتبعك الازلون تابع دي سا ذلیلا قال نوی موسی او حضرت نوح علیہ السلام وما علمي سره علم زما بما پاس کان جو يعملون کم کار کوي دی ما سلام ندی حساب ده الا علی ربی مگر پر رب زما لو تشعرون کاش ک تاسو پویږي زی ا کسبونه سکوم حلال کسب کوي زما چې کوم مقصد دا غي نه توحید دی توحید غي منلې دی اوس مو استعماله ملګری کمزور خلک دی معذور دي غریبانان دي واضح کمزورواله او غریبي سو کوم زما چې کوم مقصد دی هغه علم هغه کشتا توحید هغه کشتا مانا نمزو بتوار دل مؤمنین شرون کې مؤمنانو لرا ان انا نمزو الا نذیر مؤمن مغیرون کې اخکارا قالو نو ویل الا لم تنتهی کزمن نشو انو علی السلام لتكونن من المرجومین مخامخا شیبه تر سنگسار کړو شونه قال نبی نوح علیہ السلام ای زما رب ان قوم بشک قوم زما کذبوا نسبت درو کوي ماتا او زما خبره او منی وما اسالکم نوالم ساسونه پدی باندې من اجر سمزدوری ان اجر یا نه ده اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب مخلوقات اتبنون آیا جوړوي تاسو به کل رین پالو چت زیبان آیت نخا برجونا مناره تعبسون چا عبس کوي تاسو وتتخذون او جوړوي تاسو مصانع کلی لوی لوی بنگلي لعلکم تخلدون ګین تاسو بیا میشه پوخانو دي پوخام دا سره ویلو انبیاء ته دروغجن وي وما نحن نو منګه به معذبین د عذاب را کول شو نا فکذبوا د نسبت د درو کو حضرت هود علی السلام ته فاهلکناهم نو هلاک منګه غیر یقین په دې کې سازي مشانه خدای الله په یواري او ندي زیاد نه ایمان والا وان ربک بشکر افساز زور ورده مهربان کذبت ثمود المرسلین درو غلو سمودان د ګلو شو انبیاء یاد کچوي هغه ته یو داغه صالح علی السلام ولې نه یریږي د الله نه بشک از استاد پر رسول او مینه ما فتق الله او یریږي د الله نه واتو یم زما خبرو منی و ما سالکم نو عالم تاسو نه پدې باندې مزدوری ان اجر نه اجر زما مگر پر د مخلوقات اتترکون فی ما پر خود شي تاسو فی ما هغه مقام کې چې پدې مقام کې پاس پدې مقام کې امینین په امن باندې په جنتونو چینو کې او په زورونو فصلونو خجورو کې طلوع چې غنچه دا غي به حزم جوخته جوخته وتنحتونا او کنه به مل جبال د غرونه بيوتن کورنا فارین په استاد کاري باندې په مهارت سره فتقوا الله نو یریګه د الله نه واتو یم زما خبرو منی ولا تطیع امر المسرفین او مطابق د کار د شرکونکو د مسرفینو او مر سیږي تاسو دیتا بسو ان په بدای باندې کور سیږي نو او بر سیږي تاسو له عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې لوی فاکروها دې زخم کلا دی او خلرا فسبهو نو او ګرځیدې نه ادمین په خیمانه فاخذهم العذاب نو نو دې له عذاب ان فی ذلک لا یقین پدې کې سازي مشان غیر د الله په یوالي و ما کان اکثرهم مؤمنین او نه زیاد دین ایمان والا وان ربک بشک رب صالح هو العزیز الرحیم غالب و مهربان بادشاہ دی بل واقعا کذبت قوم لوط المرسلین درو ویلو نسبت د درو کړ قوم د لوط علی السلام له ګل شو پیغمبرانو ته یاد کچ وی هغه تا خو هم یو د لوط علی السلام ولنه ریګه د الله نه بشک از استاد بار رسول و مینما فتقوا الله نو یریګه د الله نه واتیون ما خبرو من و ما اصلکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه پدې مزوري ان اجر نه مزوري زما الا على رب العالمين مگر پر رب مخلوقات اتعزق اتعتون زکا تاسو راتل کوي الکان ہوتا ننم ډیر راتل کوي من العالمین د جان والو نو تزرنو پرې دی ما اغا زنانا خزه چې پیدا کړی الله لکم تاسو د فیدې لپاره رب تاسو من ازواجکم یعنی د خزو تاسو نه لوط علیہ السلام هغه مل فوخ کړو انی بشک از لعملکم د فعل د عمل ساسو من القالین د بدمن کنا اے زما رب اخلاص کما وهل زما داس دې کوم عمل کوي منګه مو الله موږ دې غلط خلقو د عمل نه کار اخلاص الله موږ له نجات راکا فنجینا او الله اخلاص کما لوط علیہ السلام او اهل وهل د اجمعین ټول الا عجوزن مگر غ بډای یاد کړه چې ویغه د شعیب علی السلام ولې نه لري د الله نه بشک از استاد پر رسول او مینه مفتق الله ویریږي د الله نه واته یم زما خبرو منه او ما سرکم نو عالم ساسو نه پدې مزوري نه د مزوري زما الا علی رب العالمین مگر پټه د مخلوقات او فل کلا پر کې پیمانه ولا تکونو مکیږي تاسو مل مخسرین د کمی کوونکو نه وزنو بالقسطاس المستقیم تول کوي په ډنډې نیغه د ډېر ډوړې خورونکو نه دا علما معنا کوي وما انت او نه ته الا بشر مگر بند دل تاسو کا زمونږه اون ته جو ان ظنک او یقینا ګمان کو من پتا لمن الکاذبین د دروغ جنونا فاس کت نو غردو من باندې کې سفن یو ټوټه من سمای د برنا ان کنت من الصادقین کې چریت د رښتینونه قال نبی رب زما عالم خو پوی پاج دې پوی پاره نو دې نسبت له درو کاغه تا نو فاخذهم نونیو دې له عذاب یوم ذل عذاب درځي د صاحبان انه کان عذاب یوم عظیم بشک د عذاب درځي لوی ان فی ذلک لآیه ان پدې کې زاز مشان نخیری او ندی زیاد دین ایمان والا او بشک رب ساره زور او مهربان وتقلبک او اوریدل رو ریدل صاف الساجدین په تابعدارو کې انه بشک الله هو السميع العليم دار اوریدل والا پویا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین آیا خبروم تاسو را پاچا چې راځي شیطانان دا سره تنزل علی کل افاک نسیم علم ترایت نوینی انهم بشکری فی کل وادن پار یو کند کی یهیمون حیران او پریشان دی او انهم بشکری یقولون وایا خبره لا یفعلون چې دای نه کوي الا الذين مگر کسان منو چې مان وروړو او عملو صالحات او عمل نیو کړي وذکر الله کثیر او یاد دی الله لره ډیر وان تسرو او بدل اخری دی من بعد ما پس ځای نه چې په دې ظلم شو وسيعلم الذين زرد پوي بشا کسان چې ظلم کړي ايمن قلبين قلبون چې کم یو زید او لیزو ته دی اولی نو ا طرف ته به والی وسم را درې پانی پاتې سورۃ النمل نمل کې دو مسلې دي یو مسله عالم الغیب زیما په پټو سيزونو خبردار زیما او دیمه مسله خلاصې او نجات زور کوم په دې دوه دواکې ذکر کړي طاسین تلک آیات القرآن دا آیاتونو دو قرآن دی و کتاب مبینو دو کتاب کارا خودن دا کتاب هدایت دی و بشرا او زیر دی للمؤمنین دا پارا دا مومنانو اللذین مومنان آکسان دی چه پابندی کئی دا مانزا و یوتون زکاة اور کئی زکاة لرا و هم او دی پاخرت بانی هم دی یوقنون یقین کئی ظلمن انکار ولې وکړو د وجه د ظلم او علو او د سرکشینا فنظر ګورا کیف کان عاقبت المفسدين چې څنګه شي اخیری انجام د فساد کوونکو ولقد آتینا داوود فتاخی ورکړو موږ داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام ته علم پویا اویلو دی دوالو الحمدلله الذي لا يقد حمدن دی الله غ بادشاہ فضلنا علی کثیرن چې غړواله را کړې موږ ته پړېرو د بندګانو خپل مؤمنانو وا وارث سليمان او داوود او میراث کوا سليمان عليه السلام داوود عليه السلام نه پویا پیغمبري بادشاہي او وی وی یا یوحنا سليمان عليه السلام وی خلقو علمنا منطق الطير خود لشوی ما تاجبد مرغانو خامخا لا اعز الک بن کوي دا پکې خامخا سزا بور کم درا سزا سخته ازکه چې غیر حاضر شوی دی چې څوک غیر حاضر شي سزا ولا پکاري منځونو نه سبقونو نه او لازبحنه یا بخامخه الالو مغلرا دا هم سزا نه ورکو کو سزا ډب ورکو تخ تخ تکي او لا یاتینی بسلطان مبین یا خامخه راتلو کوي ماته په دلیل ښکارا د سبا واله او اوتیت من کل شیء او ورکړې شو هغه خزه ته بلقیس تا ار یو شی ضروری د بادشاہي ولها عرش نظیم دا غي د پاره عرش لوی وجدتها امم دلما غیرا قوم دا غیرا چې تابعدارو لن شمس د پاره د نور من دون الله بيد الله نه نور ته سجدي کوله وزین لهم الشیطان اعمالهم او خسکوي د شیطان بد کارونه دا غي پن کړیو شیطان غي لره ان سبیل د دې د دیننا خدای لا يهتدو ان پیدایت نو الله یسجدو دی ول سجده نه کوي الله هغه بادشاہ ته یخرج الخبا چرو باسي پټو سيزونو خبا پټ سيزونه براو کته پوي باغ چ پټو یو هغه چ کار کوي الله چې دې نشته بل حاجت پر کول والا به دې الله نه رب العرش العظیم مالک دار شلوې بشکره غرزول شوی ما ته یو خط عزت من چې مرغی راولې یقینا دا خط د طرفه د سليمان نه دی او بشکره د خط کې خبر زاده چې په امداد د الله په چې مهربان عام نه مهربان خاص امداد وغواړي الله تعالی چې ځان غټ مګنې پما او راشي ما ته تابعدار ا خدا وي قالت نوی بلقیس یا ایها الملأ وزیرانو افتونی فتورا کیماتا فی امر پکار زما کی چې سو کما جنگ کوم او کلاړ شم ما کوم تو نیم از اوقات اتن فیصله کون کی امرند یو کار ته دې چې تاسو بیان کوي ماته قالو نو وی او ته وزیرانو نحنو من اولو قوت من خواندان د قوت یو و اولو باس نشری من خواندان د جنگ سخ یو قال انوي سليمان عليه السلام اتمدونني آیا مضبوطوي تاسو مال را په مال باندې ما په مال خوشاله وي ا چې دا کړي ما ته الله خير هغه ډېر غوړه دي دا مالون نه چې درکړي تاسو اي بلکي سوالو بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل خوشالو په خپل پیسو هدیو بادشاہونو باندې خوشاله شئ ارجه واپس شئ سبا والو ته هاوی خدا خبره غلطه ده دای سليمان عليه السلام په خپل یا مراد جبريل امينو انا آتی کا زراتن کم تا تبیه پر تخت خزه قبل ایر تد الیک طرفو کا مخه دوا پس کې دون تا ته نظر ستا تا ته بلا ستا نظر نه یو واپس شوی یعنی تا بستر ګر پول نه چې تا ته ما ته حاضر کړی د سترګو پرب کې بدل راو او یلکه بازار ته لار شه خو ګوره د سترګو پرب کې راځه نو د سترګو پرب کې خو نشي را دی چې دې دې نه خوا کې نو سوز وسګي رپیدلې داسې خدا کنایه سره د جلته او تلوار نه فلم مار کلا را او چولی دو سليمان اسلام دې تخلرا مستقرن چې پروت عنده د سرا یا د خلین خبر ختلو چې دا تخبه ما تسوک وروړي او چې قتلو نو تخمخه ته پروتو دا د سليمان عليه السلام معجزه وا بس الله علماء ته حاضر کړ قال انوي سليمان السلام هاذا من فضل ربي دا فضل دې سما در رب دې لپاره امتحان کوي په ما چې شکریا ادا کوم او که کفر کوم چا چې شکریا ادا کړه نو یقین بدله د شکرې د لپاره د خپل ځان ده په هر نعمت شکریا ادا کول په کار الله دې خوشالي دا انسان نه او چا چې کفر کو بشک رب زما دې بے پروا عزت مند ستا اها کذا عرش کی آیا دا ستا تخ دی چې ستا مخه ته پروت دی قالت نوی دی خزی کانه گویا کی امداده یا اغه دی یا داغه په مثل باندې دی او اوتین العلم را کړی شوی ما ته پویا من قبلها مخکې دینا دینه ما ته مخکې پویا را کړی شوی وا د سليمان عليه السلام په حالت باندې چې دا دې دوی سره ذکر چې مرغاني تابع دي مصیبت دی ګومان وکړ دی په دې بنګلې باندې د جوړو وبو ډونګو وبو لجا ډونګو وبو وکشفت عن ساکها او لری کړی د خلو پندو نه پنسه پندې ښکار کړی مقصد دا چې دا وبدي قال نوی سليمان عليه السلام مپور تکو پنسه انه بشکدا بنگلدا ممردن جوړ کړی شوی من قواریر د شیشونا قالت نوی دی خزه ای زما رب بشک ما زمه زیاته او کو ظلم کو په خپل ځان باندې ما په خپل ځان ظلم کو زما بنگله دا واسلم تو ما اسلام وروړو سره سليمان عليه السلام نه خاص پر د الله رب العالمین چې پان کې د مخلوقات ده دا پیسې چې پورته کړې وي نو د پاره د دې چې سليمان عليه السلام خپل بنگله غي ته خودله چې تا ما ته هدیه را لګلو د پیسو راشه زما بنگلو قال را داسې بنگلې را کړی ولقد ارسلنا تا او تا کې لګلو ما سمودیان د یو دا غي صالح علی السلام باندې عبد الله پدې چې ته توحید منه د الله فیضا هم ناګان او دا فریقان دوړلې یختصمون چې باسه کاو یا جګړه کوي قال نبی صالح علیه السلام زما قومه لمت تستعجلون بالسیئات ول تلوار کوي په عذاب باندې قبل حسنا مخکدنه کونا لولا تستغفرون الله ول نغواړي بخنه د الله نه لعلکم خامخا ترحمون په تاسو به رحم کولی شي قالوا طيرنا نبي من بد پالینو سبک پتا فا چا چې تاسو ردي قال نبی سليمان وی صالح عليه السلام طائركم عند الله لنبیتنه چې خامخا حمله وکړو موږ په صالح علی السلام باندې واهله او په اهل دا ثم لنقولن لولیه بیا به وایو موږ وارثانو دا غته ما شاهدنا چې نو حاضر شي موږ مالک علی دې د هلاکت د اهل دا غتا و انا او بشک موږ لصادقون درشتنونا ائنکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامخارات د کوي سړو ته شاوتن فادا د شاوت من دون النساء بيد نور خزنا بيد خزنا بل انتم قوم تجهلون بلک تاسو یو قوم یې نه پوهه وما کان جواب قوم نو جواب د قوم د حضرت لوط علیہ السلام الا مگر جواب دا شوای اخرجو وباسي آل لوط تابعدار د لوط علیہ السلام من قضیتکم د خپل کلینا انهم ناس یتطهرون بشک دا سکسان ځان پاک پاک کئ لاس کما غل راوه حال دا الا امراته مگر خزه دا قدنا من غابن انداز کړو موږ غیر را د باقی شو نه عذاب کې وم تن علیه مطر او موږ اور ول پاغه باندې اور ول دکانو فسا متن منذری تو سبد دې باران دې يرول شو والحمدلله لاک د حمدونو دی الله وسلام علی عباده الذین اصطفى سلامتی علی بندگانو د الله کسانو چې الله غره کړی دي الله ای الله خیرون غره دی یا هغه چې دی پر خدار کوي د الله سره دلسمه پاره خطر الله دې موږ له